ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو مومنو اورېدونکو الله جل شانه دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست یو ځل بیا درته د اونۍ پوښتنې په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم مومن اورېدونکو دا خبرې به مو ډېرې اورېدلې وي چې ازادي ده د هر چا خپله خوښه ده یا زه ازاد یم او ګڼې نورې د دې الفاظو په اورېدو په ذهن کې ګڼې پوښتنې پیدا کېږي لکه د څه ازادي ده څنګه ازادي ده؟ له څه نه ازادي ده؟ او نورې. غوره مو وګڼله چې نن ورځ د اونۍ پوښتنې په خپرونه کې په همدې موضوع بحث وکړو چې ازادي په اسلام، جمهوریت او سیکولریزم کې څه توپیر لري؟ همدا پوښتنه د یو دیني عالم مخې ته ږدو په دې تمه چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ازادي په اسلام کښې او په دې جاهلیت په نظامونو کښې کوم چې پخواني وو او کوم چې اوسني معاصر نظامونه دي نو په اسلام کښې ازادي د دې یو خاص مفهوم دی یو خاص ځای دی لکه څنګ چې په دې جاهلي نظامونو کښې یو خاص مفهوم دی یو خاص ځای دی د دې په منځ کښې اوږدې مسافې دي او ډېر فرقونه دي، نو په اسلام کې ازادي دې ته ویلی کېږي چې هر کار چې ستا لپاره جایز وي، په هغه کې ته لپاره تصرف شریعت جایز کړی دی، هغه کار چې د بل چا په حقوقو باندې د نورو خلکو په حقوقو باندې زیاتی نه وي او دا خبره به داخله وي چې ته به د الله بندګي کوې، د هغه اوامر به منې، د هغه نواهي. څو پورې چې انسان د شریعت رباني نه نی وتلی، نو دا یو ازاد ژوند کوي، سل په سله، خو دا ازادي د ده په نفس کي، د ده په بدن کي، د ده په مال کي، د ده په عزت کي او دا په کې تصرف کولای شي، کوم حدود چې الله تعالی ټاکلي او که دا د نور چا سره معاملات دنیوي وي، که اخیستل، خرڅول، نصیحت، امر بالمعروف، نهی عن المنکر او دا ازادي د تعلیم د لحاظ ته مونږ الله تعالی تعلیم راکړی د قرآن او سنت او نور تعلیمونه چې کله کسبي تعلیمونه وي هغه هم زمونږ دپاره دا ازادي ده چې زده کولی شو، امر بالمعروف، نهی عن المنکر. د انسان د عقل سره دا متعلقه ده چې الله تعالی د انسان عقل ته مطلق حریت چې ازاد یې پیدا کړی دی چې دا به صرف د الله نه علاوه بل چا ته ذیله کېږي نو عاجزي به نه کوي او د فکر په باره کې هم الله ازادي را کړې ده په اسلام کې مونږ ته چې د الله تعالی په دې ټول مخلوقاتو کښې سوچ او فکر وکړو او د الله تعالی په وحدانیت باندې دا خبرې دلالت وکړي. اسلام مونږ ته مطلق حریت راکړی دی، هغه حریت چې په دې کښې لاول د انسان نېکبختي ده او بیا په کښې د اجتماعي ټولنې چې انسان په دې کښې ژوند تېروي. که هغه نارینه دی او که زنانه دی. الله تعالی انسانان هم پیدا کړي دي او ټول مخلوقات یې هم پیدا کړي او د هر چا لپاره یې ازادي ګرځولې. د انسانانو لپاره الله تعالی ځان له ازادي ګرځولې، د ځناورو لپاره یې ځان له ازادي ګرځولې. که چېرته د یو بل په ازادۍ باندې سړی تجاوز وکړي انسان هغه ازادي اختیار کړي کومه چې الله تعالی ځناورو له ورکړې ده د ضرر شي او د پیدمن شي فرق ونه کړي او هغه شان ځان کړي نو بیا خو دا د انسانیت د مرتبې نه انسان وځي لیکن الله تعالی انسان مکلف کړی دی او په عقل باندې د ځناورو نه جدا کلی دی نو د ده ځان له ازادي ده او د ځناورو ځان له ازادي ده کله چې انسان د هغه ازادۍ نه کومه چې الله تعالی په کوم فطرت باندې انسان پیدا کړی د هغه نه تجاوز وکړي نو بیا دا د ځناورو په شانته شي لکه الله تعالی د انسانانو په باره کښې وایي اولئک کالانعام وایي دا ځناورو په شانته دي بلکې د دې هم بدتر دي د هغه ازادۍ نه کم فطرت باندې چې الله تعالی انسانان پیدا کړي د هغه نه چې تجاوز وکړو د ځناورو نه هم بدتر شو. هر چې ازادي ده د جاهلیت په نظامونو کې مخکني او نوي نو دا ظلم دی. په تېرو نظامونو کې خو ظلم و. د زنانه سره به قسمه قسمه ظلمونه روان وو، د خلکو سره به قسمه قسمه په معاشره کې ټول ظلم و د ازادۍ په نوم باندې. او دا هسې شعارات دي او نارې دي چې په دې باندې خلک دوکه کلي دي د دې اصلي مقصد دا دی چې خلک به ازادي مکمل د دین نه د اسلام نه به ازادي او په سیکولر نظام کې به مکمل به غلامانې د سیکولر نظام خو ازادي د بیان ده که نو نو څنګه چې ما ته یو محدودو خبرو اجازت راکې او زما چې په ضمیر کې مکمل ما ته ازادي ستا د نظام مطابق نو په کار ده چې دې خبرو ما ته اجازت ورکړم داسې ازادي چې مونږ ته یو مکمل خاوره حواله شي او په هغه کښې سل په سله د الله نظام قایم کړو دا ازادي نه شته دا مکمل د سیکولر نظام غلامي ده تا ته د مونځ په باره کې د مونځ روژې حج زکات اجازت دی دې ته ازادي وایي خو بل طرف ته د قصاص په باره کې ته بند یې غلام یې د هغو بل طرف ته د غل نه لاس نه شي کټ کولی زیناکار نه شي رجم کولی دا چې د اسلام ما ته کومه ازادي ده نو دا سیکولر نظام یو مکمل طرحه لري نظام لري او د هغه متعلق ټول دا تطبیق کېږي ګوره سیکولر نظام چې کوم دی دا هم یو شروط او ضوابط لري خو نه لري نو دغه رنګې اسلام یو شروط او ضوابط لري نو سیکولر نظام چې په زور دې زنا وکړله نو درې کاله قید دی دا خو به یو ظلم دی که نو ازادي خو مکمل دا یې چې مکمل ازادي نو په دې کښې مکمل ازادي نه شته دی بشریت نسکور کول دي او د خپلو خواهشاتو مطابق تګ دی دی وایي چې ازادي به په عقیده کښې حریت الاعتقاد نو اسلام دا خبره کوي چې لا اکراه فی الدین په اسلام کښې زور نه شته دی په زور باندې څوک اسلام ته نه شي داخلولی خو چې کله اسلام ته داخل شو نو بیا به د دې نظام د لاندې ژوند تېری او دا عین انصاف دی او دی داسې وایي چې حریت الاعتقاد هر سړي ته اجازت دی چې هر قسمه عقیده اختیار کړي د الله په باره کې د رسول صلی وسلم په باره کې د قرآن په باره کې د قیامت په باره کې که مني او که نه مني که دا ورته بېځای خبرې ښکاري که حق یې ورته ښکاري نو دا مکمل وایي د دې خبرو ازادي ده نو دا ازادي ده، خو د اسلام نه مکمل وتل دي او په سیکولر نظام کښې ورداخلېدل دي او بیا سیکولر نظام چې کوم ضوابط او شروط ایښي دي د هغه مطابق به چلېږي، خو د هغه مطابق ونه چلېدلې نو بیا تا ته ارهاب او دهشتګردي او هر قسمه نومونه تا ته ښودلی کېږي. بله دا ده چې دی وي حریت د قول دی، د وینا، نو ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د وینا دی، نو چې زه دا خبره کوم چې جهاد ته راشئ، د اسلامي دولت سره ملګري شئ او دا خبره کوم چې دا نظام کفري دی، طاغوتي نظام دی، اسلامي نظام دپاره کوشش وکړئ، بیا زه نیول کېږم، جیلي کېږم او زخمي کېږم، شهید کېږم او قسمه قسمه زما خلاف منصوبې تیارېږي. نو دا د څه شي ازادي ده؟ ازادي ده خو د اسلام نه ازادي ده او بل حریت شخصي چې انسان ته شخصا اجازت دی چې په دې خپل بدن باندې څه کوي دا ورته اجازت دی نو الله تعالی دې لپاره حدود مقرر کړي دي په اسلام کې دې لپاره حدود دي حریت شخصي خو دې دغه حدود نه مني بلکې دی انسان مکمل تابع کړی دی د ځناورو سره او بل دا چې د زنانه لپاره ازادې حقوق انسان چو ته ویلی کېږي نو زنانه په معاشره کښې وایي داسې چلېدلی شي لکه څنګه چې سړی شي چلېدلی مساوات لکه څنګه چې سړی کار کسب شي کولی الله تعالی داسې وایي چې دا به په کور کښې کښېني خدمتونه به کوي د کور او په کور کښې دا مکمل ازاده ده د دې کور یو باچاهڼه ده او خوراک څښاک ټول ترتیب به ورته خاوند کوي ځکه چې ښځه ځان له طبیعت لري او په ځان له خلقت پیدا ده او سړی ځان له طبیعت لري، نو که ته دا دواړه برابر کړې، نو تا دا د هغه فطرت نه دې مخالف وچلول په کوم باندې چې الله تعالی پیدا کړي. د انګرېزانو زنانو او د دې سیکولر زنانو اقرار کړی په دې خبره باندې، زهر یې خوړلي دي او په دې نظام کښې تنګې شوي دي، وایي افسوس دا دی یوه زنانه وایي، د دې دېموکراسۍ چې زمونږ لوڼه د مسلمانانو په شانته وې او د مسلمانانو په شانته په کورونو کښې خدمتونه کولې او یوې ښځې داسې هم ویلي چې زما لس خاوندانو یې دا ښه وه زما له د دې ازادۍ نه نو د دې ازادۍ نه وایي زما له ښه وه نو هغوی په دې کښې تنګې شوي دي او بیا یې خودکشي کړې ده نو دا ازادي نه ده دا یو غلامي ده کوم چې سیاست په نوم باندې دی وایي چې دا ازادي ده نو دا ازادي نه شته دی، د یو محدود خلکو د وکیلانو ممبرانو خلک غلامان یي، هغوی چې کوم نظام جوړوي هغه په دې خلکو باندې تطبیق کېږي د سیاست د لحاظه په اسلام کې سیاست شته جمهور اهل الحل والعقد به راجمع شي یو خلیفه به مقرر کړي او بیا به هغه خلیفه د قرآن و سنت د تعلیماتو مطابق چلېږي ابوبکر صدیق رضي الله عنه ویلي ورکو زه صحیح وم بس خبره مې ومنئ که صحیح نه وم ما صحیح کوي نو په اسلام کښې سیاست هم شته دی سیاست ازادي په اسلام کښې د ملکیت ازادي هم شته دی چې ته ځان له په حلاله طریقه مالونه پیدا کولی شې شړې ځمکې ابادې که د مسلمانان د والي نه اجازت واخله تا ته مکمل د کار کسب په باره کې اخیستلو خرڅولو د دې باره کې ازادي ده اوس ګوره دی وایي چې ته د هغه کار کسب شې کولی چې بل ته به ضرر نه رسوې اسلام داسې وایي چې لا ضرر ولا ضراره نه به ځان ته ضرر رسوې نه به بل ته ضرر رسوې نو ګوره دی وایي چې دا سګرټ چرس نسوار دا به د خلکو په مخ کښې نه کوې ځکه هغو ته ضرر رسېږي عام معاشر خو کور کښې چې کې نو دا ستا لپاره اجازت دی حریت شخصي دی نه کور کښې هم ستا لپاره ناجایز دی اسلام وایي ځکه چې ستا نفس ته ضرر رسېږي نو اسلام مکمل هغه ازادي چې انسان په کوم فطرت باندې پېدا دی هغه ورته ورکړې ده د بيع شرا په باره کښې ستا ته اجازت دی همدق رنګې حریت د رایې تا ته لکه نبی علیه السلام یو ځای مقرر کړو په بدر کښې ویل دې ځي کښې به ملګري پاتې شو حباب ابن منظر ورته وویل چې دا رایې ده او که نه یو حکم دی د الله د طرف نه ویل رایې ده نبی اسلام ته وویل دا بل ځای مقرر نبی اسلام ورته وویل او ستا چې کومه رایې پېښ کړه دا غوره ده امیر د مسلمانانو ته ته رایې شې پېش کولی امیر د مسلمانانو به د خلکو نه مشوره اخلي او بیا به د هغه نه پس فیصله کوي نو په هغه کښې به خیر او برکت وي نو اسلام چې مکمل کومه ازادي نارینه و ته ورکړې ده زنانه و ته ورکړې ده او حریت د عقیدې دی نو په زور په څوک په اسلام کښې نه شي داخلولی حریت د عمل دی نو مونږ دا خبره کوو چې زمونږ اسلام په هغه ازادۍ باندې ولاړ دی په کوم باندې چې الله تعالی انسانان نارینه او زنانه پیدا کړي دي په هغه فطرت باندې او څوک چې د دې لحاظ ونه ساتي نو بیا دا د انسانیت د مرتبې نه وځي او د ځناورو مرتبې ته رسېږي نو اسلام د زنانه لپاره ازادي ورکړې دومره ازادي چې د ښځې او خاوند وخت نه تېرېدو دا به قاضي ته رپورټ کوي او بیا خو د خاوند د طرف نه زیاتی نو بیا دې لپاره اسلام د خلع قانون راوستی دی چې قاضي بیا نکاح هم فسخه کولی شي همدقه رنګې دې سره به ظلم نه کېږي زیاتی به ورسره نه کېږي د دوی د حقوقو به مکمل لحاظ ساتلی کېږي دا به د یو بال په شانته او د یو کیلونې په شانته نه استعمالېږي چې فرض کړي د زنانه تصویر ورکول او زنانه یې یو لوبه ګرځولې د معاشرې دپاره دیموکراسۍ کښې چې هلته مو زنانه وخت تېر کړی په هغو باندې لیکنه شوې ده دې کتابونو کښې چې هغې ډېرې تنګې دي په دې نظام کښې نو الله تعالی سړي ته وایي چې ګوره ته کار کسب کوه خوراک څښاک پیدا کوه زنانه به په کور کښې خدمت کوي او نو اسلام چې کومه ورکړې ده دا دې کفر نه ده ورکړې او دا بېرته غلامان دي نو سړی چې د الله تعالی غلامي ونه کړي نو دا به بیا د کفري طاغوتي نظام غلامي کوي ربعي بن عامر رضي الله عنه ویلي وو ان الله ابتعثنا الله مونږ مقرر کړي یو لنخرج العباد چې مونږ راوباسو بندګان د بندګانو د بندګۍ نه بندګۍ د رب العباد ته د بندګانو چې کوم رب دی هغه بندګۍ ته راوباسو او د تنګ ژوند نه راوباسو پراخه ژوند ته په اسلام کې چې کوم عدل الله تعالی نارینه ته ورکړی دی او کومې زنانه ته ورکړی دی نو دا عین د هغه فطرت سره برابر دی په کوم باندې چې الله تعالی مخلوقات پیدا کړی دی د دې چې کوم طاغوتي نظام دی نو په دې کښې دا خلک یقینا د پارلمان وکیلان او ممبرانو خلک غلامان دي او بیا په علاقه کښې د هغه وکیل او ممبر او د هغه والي او ولسوال خلک غلامان دي نو د دغه نظام مطابق او حدود مطابق چلېږي او د دغه مطابق دا خلک مکمل غلامان دي او خلک د ازادۍ هېڅ قسمه احساس نه شي کولی ازادي خو په اسلام کښې ده چې د الله تعالی بندګي وکړي دې خلکو نه دی لېدلی ان شاء الله تعالی څومره چې دی ویني نو دې ته به پته ولګېږي تاسو ګورئ په شام کښې مظاهرې وشوې د دغه نظام خلاف په مصر کښې وشوې په دې ټولو نظامونو خلک را پاڅېدل او دغه نظامونو تنګ کړي دي نو اسلام کښې چې کومه ازادي ده نو هغه دا ده چې سړی د الله تعالی بندګي وکړي او د الله بندګي چې دې کوله د یو رب دې بندګي کوله نو ته به ډېر خوشحاله او چې تا د سل رب او د سل معبودانو او خدایانو بندګي کوله نو ته به مکمل پرېشان یې او دا د پرېشانۍ زندګي ده نو اسلام نارینه وو ته هم ازادي ورکړې زنانه وو ته یې هم ورکړې بیا مختلف ازادۍ دي چې دا انسان ته الله تعالی ورکړي دي د جمهوریت ازادي خو دا ده چې د یوې مطلق الحریه د الله تعالی نه ازادول د الله تعالی د بندګۍ نه او مطلقا د بندګانو بندګي کول نو په دې کښې دغه بندګي ده چې د مخلوقات بندګي په کې وکړی شي حریت شخصي دی داسې ووایي چې انسان ته د بدن په باره کې مکمل اجازت دی چې هر څنګه استعمال کړي چې الله تعالی د بدن په باره کې حدود سړي ته هم ښودلي دي زنانه ته هم ښودلي دي همدغه حدود دی نه مني او بل طرف ته دی دغه حدود چې کوم مقرر کړي دي نو دا داسې دي چې لکه انسان د انسانیت د مرتبې نه وځي یو ځناورو په مرتبه کښې ورداخلوي نو هر څوک د هر چا نه پیده د دېو نظام په مطابق اخیستلی شي او الله تعالی دې لپاره ښایسته حدود ایښي دي د ښځې لپاره ځان نه کرامت او شرافت اسلام ښودلی دی او په دې طاغوتي نظام کښې ورته نه شته همدقه رنګې د لور دپاره ځان له دی د خور دپاره ځان له دی د مور دپاره ځان له د هر یو دپاره ځان له ځان له مقام دی خو بالمقابل په دیموکراسۍ کښې دا ټول یو شان استعمالېږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم مومنو اورېدونکو تاسې د مولوي صاحب خبرې واورېدې نتیجه دا شوه څوک چې په دغسې قدرت نظامونو کښې د ازادۍ چغې وهي او خولې یې وازې نیولې وي د ملا او عالم په جامه کښې او که د کوم بل جاهل په جامه کښې وي کفر ته خدمت کوي او د قرآن کریم د ایتونو تحریف ته یې بډې را وهلي، د خلکو تر منځ د دې کفر د عام کولو لپاره یې په ځان د شپې او ورځې ارام حرام کړی او د اسلام د ډېرو احکامو جنازې یې وویستلي. مؤمنه اورېدونکو! کوم ازادي چې دا سیکولران غواړي، هغه د الله او د اسلام له دین څخه ازادي ده او د کفر او انسان غلامي. مؤمنه اورېدونکو! دا وه د اونۍ پوښتنې د نن ورځې خپرونه. د الله د عظیم کتاب قرآن کریم څخه د جهاد او قتال په اړه صریح دلایل او احکام مؤمن مسلمان له پکار دی چې له دې سره براعت وکړي هر قسمه دوستانه هر قسمه تعلق دې سره راشه درشه دا ختمه کړي حربي کافر سره خو زما شاعر د الله په لار کښې په جنګ مئين ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کښې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښويوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسريو په سر د حيا لوپټې ښوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو او د څېړۍ سوري انقلابي او حماسي مشاعرې درنو مینوالو په دې تمه چې ټول به رک روغ او خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو نن هم د تېر په څېر راسره یو ځل بیا ګران او درانه ملګري د څېړۍ سوري ته راټول شوي او دوی به نو خپل تازه کلامونه په تاسو ولوروي مختلف ملګري راغلي دي او د نوو شعرونو سره راغلي دي نو زه له خپلو مقدماتي خبرو نه تېرېږم او په مشاعره پیل کوو او ورځو مشاعرې ته د څېړۍ سیوري ته ناستو ملګرو اوس هم مولوي صاحب کامیاب کوثر خپل قلم راوروي او دغه شعر یې نو د کابل د تېرې اوونۍ د اتلوال برید استشهادیانو ته لیکلی دی او د همغوی سپېڅلو وینو ته ډالی دی چې بلا رنګونه یې راوړل او د هغوی دغه اتلوالو استشهادي بریدونو ټوله نړۍ ولړزوله اتش په نامه اسلامي تنظیمونه چې دي هغوی هم ولړزول د هغوی عناد او کینه یې هم را وپاروله لله الحمد دغه استشهادي بریدونو نو کفر او تاغوت ټول په ژړا کړ او د دوی د لاس هغه لاسپوڅي الې چې کومې دي د هغوی ارتداد هم را ښکاره شو وخت راتلونکی دی بدل به درنه اخلو انتقام د هر اتل به درنه اخلو دومره وینې تویول څه هدر نه دي د ټول شوي ظلم حل به درنه اخلو د یتیم او کونډې مور د هرې اوښکې د یتیم او کونډې مور د هرې اوښکې د هر څاڅکي پورول به درنه اخلو د همدې شعرونو شاعر ځوان انقلابي شاعر د همدې بیتونو شاعر ځوان انقلابي شاعر زمونږ د سنګرونو او د دغه هیبتي ګړنګونو کې څڼور غازي مولوي صاحب عاصم هم د څېړۍ سوري ته تشریف راوړی دی مولوي صاحب عاصم اکثره او ډېری وخت غیرحاضر وي او لامل یې هم دا دی چې اندیانو لرې دی او کله کله داسې کېږي چې رابطه او تماس نو سخت یې قدرمنو اورېدونکو په موقع به دا خبره وکړم چې دا د څېړۍ سوري مشاعرانو دلته ډېر په زیات زیار او تکلیف باندې برابرېږي نو لله الحمد همدا وجه ده چې تاثیر او اغېزه یې خورا زیاته ده مولوي صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مولوي صاحب نو اورو ستاسې تازه کلام اورو خامخا به مو یو څه کړي نو انشاءالله یو څه مو لیکلي دي الله وکړه چې ملګري یې خوښ کړه مهرباني پتنګان یو سره اورونه غېږ کې نیسو څنګه پتنګان یو سره اورونه غېږ کې نیسو وا د بارودو واسکټونه غېږ کې نیسو پتنګان یو سره اورونه غېږ کې نیسو د باروتو واسکټونه غېږ کې نیسو ډېر ښکلی دی او د څپان سېلاب په شان په مخه درومو څنګه د څپان سېلاب په شان په مخه درومو ګړنګونه حصارونه غېږ کې نیسو او په ظالمو لکه تندر د اسمان یو څنګه په ظالمو لکه تندر د اسمان یو د مظلومو خلقو زړونه غېږ کې نیسو په ظالمو لکه تندر د اسمان یو د مظلومو خلقو زړونه غېږ کې نیسو وه جنت د خوشحالۍ په تکل باندې د جنت د خوشحالۍ په تکل باندې په فاني دنیا غمونه غېږ کې نیسو ښکلی دی او سرو مرمو پسې سینې داسې په خوند وړو. څنګه سرو مرمو پسې سینې داسې په خوند وړو. لکه خاص چې سره ګلونه غېږ کې نیسي. اها څومره عجیبه تشبیه د سرو مرمیو او د ګلونو تر منځ تشبیه نادره تشبیه ده ډېره خوندوره تشبیه ده بیا دا بیت ووایه ډېر څه په کې دي ډېر لوړ بیت دی ډېر خوندور بیت دی. سرو مرمو پسې سینې داسې په خوند وړو. سرو مرمو پسې سینې داسې په خوند وړو. لکه خاص چې سره ګلونه غېږ کې نیسي. ها ها بیا یې ووایه ډېر خوندور دی ډېر ښکلی خوږ بیت دی سرو مرمو پسې سینې داسې په خوند وړو. ها ها لکه خاص چې سره ګلونه غېږ کې نیسي. واه واه ډېر عالي دی. او د وختونو بندګان نه یو د رب یو. د وختونو بنده ګان نه یو د رب یو. په مدد به یې وختونه غېږ کې نیسو. ډېر ښکلی دی. د وختونو بنده ګان نه یو د رب یو. په مدد به یې وختونه غېږ کې نیسو ان شاء الله. او په صفحه د دنیاګۍ یو ځلانده ستوري. په صفحه د دنیاګۍ یو ځلانده ستوري. له پخوا نه تاریخونه غېږ کې نیسو. ډېر عالي دی. ډېر خوندور دی. حصارونه غېږ کې نیسو. دا محترم مولوي صاحب عاصم چې تاسو ته یې خپل ارواپال او خوندور کلام در واورېده، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی، مولوي صاحب له تاسې نه یوه دنیا مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. د مظلوم د انتقام په اخېستلو د مظلوم د انتقام په اخېستلو خپل مولا سره اواب یو درېدلي، د طاغوت درګاه به خود به خود نړېږي چې د رب د در په باب یو درېدلي، په توکل د رب تمامې دنیا مخکې په توکل د رب تمامې دنیا مخکې په خالي لاس بې اسباب یو درېدلي په همدې شعرونو د مشاعرې یو بل ځلانده ستوري خواږه او خوندور کلام څښتن محسن را بولي چې خپل خوږ او په زړه پورې شعر را واوري محسن صاحب تاسو هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نظام صاحب تاسو عاصم صاحب تاسو او د څېړۍ د سیوري ټولو حاضرینو سامعینو او دغه شان ته لرې او جدا نږدې پرتو سیمو علاقو منطقو کې اورېدونکو ټولو مینه والو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته تصور کې څه یادونه خیال کې راغله تصور کې څه یادونه خیال کې راغلل تصور کې څه یادونه خیال کې راغلل څه تېر شوي شان وختونه خیال کې راغلل او لکه خوب چې سړی ویني او بیا ترې هېر وي لکه خوب چې سړی ویني او بیا ترې هېر وي لکه خوب چې سړی ویني او بیا ترې هېر وي او څه هېر شوي شیان مو خوبونه خیال کښې را ځي او نظام صاحب وایي د نظره زمونږ ډېر مخونه تېر شو له نظره زمونږ ډېر مخونه تېر شول له نظره زمونږ ډېر مخونه تېر شول له هغو نه څه مخونه خیال کښې را او بس اعدام صاحب د شعرونو په بهیر کښې نو نن مو بیا یو څو شعرونه خیال کښې راغلل ډېر خوندور دی دا نو د عاصم مولوي صاحب په دې څو بیتونو دې هر څه خیال کښې راغلل واقعت دی بلکل هغوی د سنګرونو اتل ځوانې نازنین جانانه او مجاهدینو ته شیرین اوسه شیرین جانانه او ته د مظلومو زندانیانو لوی ارمانې ګله د دعاګانو په رنګ ځان رنګ که رنګین جانانه او بیا د خلافت غازي جانانه نو ویډیوګانو کښې ځوانان ګورو که نه ګورو نو دغه د موقع نه په استفادې ورته بلنه ده چې اسلامي خلافت ویډیوګانې وګوري او د هغوی نه هغه د هغوی هغه مشق او تمرین وګوري چې په کوم معیار دی په کوم کوم کیفیت دی لله الحمد چې نړۍ د دوی یوازې د اسلامي خلافت د مجاهدینو هغه هغه دا چې په خړ پړ او ساده باده لباس سمبال دي، نو ښه په تقوا او پرهېزګارۍ او په اخلاص سمبال دي او دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني او بیا د نبي شریعت تمه هم اول په خپل ځان مني او دغه احکام د پاک الله بیا په خپل کور قایموي او هم یې په پلار او مور او خور او ورور او ترور قایموي او هم بیا په کلي کښې د دین د بغاوت نه مني واه واه ډېر خوند بیا یې ووایه ډېر څنګه دا چې په خړ پړ او ساده باده لباس سمبال دي نو ښه په تقوا پرهېزګارۍ او په اخلاص سمبال دي او دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني او بیا د نبي شریعت تمه هم اول په خپل ځان مني او دغه احکام د پاک الله بیا په خپل کور قایموي او هم یې په پلار او مور او خور او ورور او ترور قایموي او هم بیا په کلي کښې د دین نه بغاوت نه مني او دوی دوی د قرآن نه بغیر هېڅ رنګ قضاوت نه مني او د خلافت په مقابل کښې جمهوریت نه مني راغلي راغلي خراسان په ګړنګینو اوږدو لارو راغلي خراسان په ګړنګینو اوږدو لارو په تاو راتاو پېچومو کږلېچونو سختو لارو راغلي خراسان د مختلفو منطقو نه د لرې او نږدې شاوخوا د ډېرو علاقو نه په ډېره مینه غرونو ګړنګونو نه راغلي او د جګو جګو څوکو سنګرونو نه راغلي ځان سره مې داسې تنګ یادونه وکړه د قاري صاحب شرافت رحمه الله یو شعر دی ځکه دا ترانه ده او په ترنم ویل غواړي خو شعر خوندور ما ته خوند را کړه مونږ حسان ته یې سپارل غواړي خو بس تا نه یې همداسې د شعر په ژبه اورو بلکل خوشحاله اوسې د دې شعر عنوان دی عزم اوچت لره عزم اوچت لره مؤمنه وخت تاخیر دی په تېښته هر کافر دی میدان دی درته پاتې ډېر خوندور دی څنګه عزم اوچت لره مؤمنه وخت اخر دی په تېښته هر کافر دی مېده مې درته پاته که وایې دا حوصله د کفر ماته ځان خلاصوي نه ګوري شا ته شکست یې وښود دنیا ته ډېر خوندور او ترې خطا شوی هر یو پلان هر یو تدبیر دی په تېښته هر کافر دی مېده مې درته پاتې واقعي د ټول واقعیت انځور دی الحمدلله چې دلته کافر څومره پلانونه څومره قوې راغلې په ډېر پلان او کلونو پلانونو د تیارۍ نه وروسته والله بیا جاوېد بېګ وایي څنګه رنګ مو راوړی هجرتونو رنګ مو راوړی هجرتونو شهادتونو او جهیلونو د برو میندو فریادونو څوک چې د دین نصرت کوي رب یې ناصر دی په دې ښکار کافر دی میدان دی درته پاتې ډېر لوړ مشر هر خوا د فتحې اندازې دي د خوشحالیو اوازې دي د تاغوتیانو جنازې دي هر خوا د فتحې اندازې دي د خوشحالیو اوازې دي د تاغوتیانو جنازې دي او د انقلاب مخ بدل شوی حال حاضر دی ډېر خوند او دوران ډېر زر په بدلېدو دی د ظالم لاس په ماتېدو دی بیا تور بیرغ په ځلېدو دی ډېر لوړ څنګه بې ووایه دوران ډېر ژر په بدلېدو دی د ظالم لاس په ماتېدو دی بیا تور بیرغ په ځلېدو دی او په بدلولو د حالاتو رب قادر دی په تېښته هر کافر دی میدان نه درته پاتې ډېر خوندور او کفار په تېښته له میدان دي ټول غلامان یې په لړزان دي او شرافت وايې تاوانيان دي غازي جانان ورته چاړه په لاس حاضر دی په تېښته هر کافر دی مېدان دی درته پاتې په تېښته هر کافر دی مېدان دی درته پاتې لله الحمد اسلامي دولت زمرو ته نو مېدان هر کله پاتې وي او بس دغه مېدان دغه مرتدینو تواغیتو او لښکریانو په مونږ غلیمانو باندې سر ماتوو. مونږ هغه نه یو چې د جنګ نه تښتو. مونږ غلیمانو باندې سر ماتوو. د جنګ ډګر ته په مستۍ ور درومو. په سپین میدان ورته ټټر ماتوو. د جنګ ډګر ته په مستۍ ور درومو. په سپین میدان ورته ټټر ماتوو. او ډېرې لښکرې تښتېدلې دلته. نه شي تم کېدای ورته هېڅ بند او کمر وروڼو اوس د غلیمانو زور دلته نور مات شوی دی اوس د غلیمانو زور دلته نور مات شوی دی اوس د غلیمانو زور دلته نور مات شوی دی اوس زمونږ زلمیانو کلک نیولی دی سنګر وروڼو او تور بیرغ مو پورته کړو نور یې ټټېدو ته هېڅ وخت نه پرېږدو تور بیرغ مو پورته کړو نور یې ټټېدو ته هېڅ وخت نه پرېږدو څه ښایسته ځوانانو ورته ایښی دی خپل سر وروڼو سرو لمبو کې سوځې کور په کور ویر ژړاګانې دي او وخت دی اوس راغلی خلافت به ترې بدلې اخلي وخت دی اوس راغلی خلافت به ترې بدلې اخلي وخت دی اوس راغلی خلافت به ترې بدلې اخلي او چا چې کړي تل په مؤمنانو خنداګانې دي خوندور دی دا بیا بیت به یې وایي څنګه وخت دی اوس راغلی خلافت به ترې بدلې اخلي چا چې کړي تل په مؤمنانو خنداګانې دي د څېړۍ سوري درنو مینه والو اوس هم ځو او د عبدالله حسام ترنم ته دمه کېږو. عبدالله حسام رابولو چې په خپل خواږه غږ خپل کلام را واوروي. السلام ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د خلافت غږ راډیو اورېدونکو ته او د څېړۍ د سیوري درنو شاعرانو ته نېکې هیلې او احترامات وړاندې کوم او له هغې نه وروسته نو ځوانان نور سنګر ته راشي هغه پاتې ځوانان چې کوم نه دي راغلي هغه هم بس را روان شي او د سنګر د دغه کیفیت او د سنګر د دغه خوندونو او مزو نه خوند واخلي نور د ښار د لوګو او ګردونو نه به ستړي انشاءالله او د ښار د ګناهونو او فسادونو نه خامخا انسان تنګېږي مسلمان خامخا تنګېږي په دې هیله چې د سپین غر د لوړو څوکو سنګرونو ته دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی د دې په وجه چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا شیزونه دا ګن بلن او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی موږ ډېر پلټنه وکړله د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګری تللی و د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې، موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پیغام لري؟ د حق پلټونکي په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. د هرې شنبې ورځې په ماښامنۍ خپرونه کې دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا سهار شپږ بجې چې لومړی له ازبکي او بیا له دري نشراتو او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته